په مخلوق کې د پیغمبرانو نه پس خدای پاک د صحابه نه د خپل رضا اعلان کړو په بل څه نه دی کړ رضی الله عنهم ورضوا عنه خدای د دینه خوشاله دی او دوی د خدای نه خوشاله دي اولئک حزب الله دا د خدای ډله ده نو چې خدای د چا نه خوشاله وي هغه بیان د خدای په نظر کې صحیح او چې خدای چا په خپل جماعت وای نو معلومیږي دا چې د دې بیان چې د خدای د کلام کوي دا د خدای په نس پسندیده بیان دی زمون نه اولاد ناراضانه نشي د ویلي ویلي چې د پاکستان خلق نه بزرازي یا د پاکستان د ملایانو نه نه د صحابه کرامو نه اعلان دا راشه نبی له خدای دا د صفته ورکړي دا د جهان یا قوم ته نه حاصل دا تبع د علم الاثار دی ته د صحابه او د غیر شاګردانو تفسیر سره کوي د قران شریف یو معنا کړی او زر اولار شم بل معنا کوم دا غلطه ده د غوا له حصه راواله د مړي له راخلاصه کې دا د موسی علی السلام معجزه او جنبه ده شي صحابه د قمانا کړل اوس نه نه رانا یو سړی راشي اوای غوا والو او مطلب دا چې د غوا نه پخته پسرنګ باندې وینه راواله او د مړي له وخه ورک دې بجم دي شي الکه د سرنج او د انجکشن دا خبره خو سر له سو کال مخکې نه وي کته معنا دا کې چې مطلب دا چې د غوا د وینه روانه د انسان له وخه نو صحابه خو نه دا معنا کړه نو تابعین دا کړه ویا سر له سو کال مسلمانان د بیا آیات په مطلب نه دي پیښه اوس چې څنګه هغه مطلب دي پیښه فاكرا من اسرائيل چې څوک دغه ته وګوري دا پرويزيانو تفسیرونه دي ما سره دي مختلف رب العالمین دا مرکزی حکومت دی هلکه دا رب العالمین مرکزی حکومت معنا نه آپ حج حج نمرات کانفرنس دی یا اسلامی کانفرنس کې کراچۍ کې منعقد شوم سیده دا کوم عجیب معنا دا کوم نزور پاک کړی دا نه صحابه کرام کړی دا نه د تابعین خلک د اردو کتابونو ګوري یا د انګلیش ترجمه لیکلي او خلک یې ډېر لوی تحقیق کړی نه معنا بیان کړه حقیقت دا غلطی ده قرآن شریف سره معنا ده مکه د صحابانو سره راغلی ده که قرآن شریف مونږ ته د قیامت په طرف راغلی نو واقعي د نوې معنا به معتبري او که قرآن شریف د مخکې نه راغلی هغه مخکې معنا ته به ګورو مونږ ته صحابه کرام تش الفاظ ده قرآن شریف یا د حضور پاک نه را رسولې مونږ ته معنا او مطلب هم را رسولې نو دې د علم الاثار وای د صحابه خبره د قران شریف په معنا سلورم سیز هغه ته علم الاستنباط وای د مسائل معلومو او موږ ورته عربی کې اصول فقه وای لعلمه الذين يستنبطونه منهم قرآن شريف کې ورته اشاره واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوا الى الرسول الى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم استنباط معنا استخراج یا مسئلې معلومول د قرآن شریف د آیاتنا دا هر چاته حاصل خاص په قها کرام دي مجتهدین چې مونږ چاته وایو د دین امامان هغه د روایت نو مسله معلومه شي دا علم دا دی یا د باوینه نقل کې چې د فقيه ته دا مسله معلومه کړل پنځم علم هغه ته علم الهیات وایي الهیات دي ته چې خدای پاک سره کوم سيزونه خایي او کوم نه خایي چې د قران شریف داسې معنا نه کې چې هغه د خدای د ذات سره نه جوړي د متشابهات او تفسیر داسې آیتونه دي چې د خدای مخ په ذکر کل شیء هالک الا وجهه هر څه ختمیدون کې د غیر د خدای د مخ نه د مخ داسې معنا نه کې لکه زمون مخ او خدای پاک وايي ابلیس ته ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ولی دا انسان ته سجده و نکړه چې ما په دواړو لاسونو جوړ کړی دی دا لاسونه نه دا لاسونه معنا وانه دی او خدای دی موسی علیه السلام په دعا کې ولی تسنا علی عینی زما د سترګو مخ ته جوړ شي نو د خدای د صفات معنا دا چې چې د خدای د صفات سره قائل دي دې ته ملایات دي جدا علوم دي د خدای هغه آیاتونو کې چې د خدای صفاتونه ذکر دي دا معنا نه کې چې څنګه معنا ستاسو ذهن ته راځي دا نه قاعده ورته مې وکړه دې د علم الالهیات هغه په تقوا او په پرهیزګارۍ حاصلېږي او په اخلاص لله او په خشوع دا چې څوک تفسیر کوي د دې په خپل عاجزي مخدای نه ویریږي تقوا بل پکې اخلاص لله بل او نور قلبي به ته حاصلېږي دا مجرم سړی ته دا انګريزانو د قران شریف تفسیرونه لیکلي دي هغه تفسیر معتبر دی نه هغه په قران نه پیږي چې چا ته تقوانی حاصله په شو الهی حاصل مخله یرا اخلاص نه د تقوی رانه حاصله نو دې فهم د خدای د کلام نشي کوله حضرت علی رحمت الله علیه بعد ځای کې په تفسیر کې لګي وهذا من المواهب دون المكاسب دا غل دنیا علوم دې چې خدای ما ترا کې دې چانه مې دې زده کړو دې ته علم الموهبه نو دا شپږ بنیادی سيزونه دا د یو مفسر د پاره ضروري دا قواعد علم د سنت علم د آثار علم د استنباط علم د الهیات علم او نوري علم د نور لدني علم چې دا شپږ ورته حاصلې او دې د قران شریف تفسیر کوي نو دې به تفسیر دې چې د قران شریف تفسیر کوي نو په خپل قران شریف زه په زه د قران شریف حل د قران شریف معنا دا اول په قران شریف کې ګوري ته یو ځای کې آیات مختصری بل ځای کې مفصلی یو ځای کې بل ذکر بل ځای کې مفصل ذکر دا موږ دوه لومبي دا کې الحمد هم دا رکعات دی وي خدای دې ان صراط الذين انعمت عليهم خدای لا را تدا خلق او ته کتاب انعام کړو دا نور بیان نشو چې پچا انعام کړو زبان دا زینو بل دوی دا دیری بل دوی بل یو پاکی دوی موږ اوس کو څوک دا ان تعلم دا سمانو کی چې دین املا املا پلان کې مولا دا در دی افغان کې دی دا غلطی کړی نه ځکه دا په خپل قانون سره وزارت کې چې هغه څه دارن د مغضوب علیهم ولضالین په خپل قران شریف نو قران شریف یو ځای کې آیات مختصری بل ځای کې مفصل اخو یقینی کی راغی سید المحبوبین من تا دخدای دا کلام الفاظ هم قودلی دی الفاظ تاسو په اعتبار هم تاسو په پیږي نظم ولا کلمه او معنی هم را تقودلی تلاوت هم را تقودلی تعلیب هم کړی دا ورپسې صحابه د دې علوم نه پس د تفسیر شو یو حق تفسیر شو چې دا علوم چاته حاصلې هغه تفسیر کوي نو صحیح ده ځین ته تفسیر د رائے وای د خپل ځان نه تفسیر کول حضور پاک وای کچا د ځان نه قرآن شریف تفسیر کو او ټکی نه نو خطا وي من فسر القرآن برائه وأصاب فقد أخطأ دا فقد أخطأ وإن أصاب کچا تفسیر تخپل رائے باندې وکړو تفسیر د رائے دی ته چې دا علوم سړي ته نه حاصل او تش چرته د اردو اردو ترجمه ګوري یا د انګریزي ترجمه ګوري او به خلق ته تفسیر او مفسر قران جوړ شي دې ته تفسیر دی رائے وي خپل رائے تفسیر جن تفسیر دی رائے د سړي عقیده جدا غلطه خپل عقیده یې په دماغ کې د قرآن شریف معنا د هغه عقیدې تابع کوي دې ته تفسیر دی راځي لکه ما ورته پرويزان تفسیر ها تفسیر دی راځي غلام احمد پرويز هغه سر کې لیکي دار ته ځکه خیم چې تاسو ور سره واسطه راځي این کتاب از آسمان دیگر است ودا کتاب د بل اسمان نه راغلی ما واقعي ورشتیا وای زمون کتاب پر حقیقي اسمان نه راغلی دغه کتاب پته نه چې فرضي اسمان نه راغلی دې کتاب د اسمان دی ګره دغه رب العالمین مرکزی حکومت صوبایي حکومت زکات او تفسیر په ټیک سره کوي حکومت چې کوم ټیکس مقرر کړي بس دغه زکات ته ولکه دا حضور پاک دا معنا نه کړی زکات خو یو خاص عبادت دی دا غي خاص شرایط دي اې کې زیاتې او کمې څه نشي کول نه چا تکا حق شته او خبر سړي دین بدلی یو غلام جیلانی دا هغه لیکلی دو قران جن یو بل تفسیر دی عبد الله چکرالوی هغه د قشان تفسیر کې هغه د حضور حدیث نه مني د قران شریف معنا د ځان نه بیان د لیبیا صدر کرنل قذافی دې د حضور حدیث نه مني نو قران شریف داسې معنا غانې د خپل په عالم نه نه بس دا چرته چا ګمرا کړی یو کتاب د خپل ګرین بوک الکتاب الاخضر شین کتاب هغه ټول مل او قران قران زموږ شریعت دی او ګرین بوک زمون قانون دی الکتاب الاخضر شین کتاب ما قران معنا هو دې خبر قران کې د ګری ذکر نشته قران شریف یې شراب بس کې نه شراب هغه پخوانی شراب عام ته به امر وي دي سي د انګورو نن دغه به دوست به جوړو دا ویسکی دا اوس برندی دا اوس دنیا د خبر نه او ربا چې حرام او سود نه هغه قرض باندې سود اغشتلو او به چې پیسې کې د سرمایه لګې دا په ربا کې نه داخله دا څلور سيزونه چې هغه دا هغه د ټول علوم هغه د اور سره نشته ځنه خبرې شروع کړي خزه پرده وي کوم ځای او سړي خزه کې فرق سره او خزه کې شهادت نیمو دا د زمانه خبرې چې خزه تعلیم یافته نه و اوس خو خزه تعلیمونه کړی دي کالجونه پاس کړی دي نو خزه د سری شهادت کې فرق دی ما غزان نه قبول ځان په تفسیر دی زه ما ته وی چې عقیده غلطه د مخکنه د قران شریف داري تاویل دا مثال په شکل درته ځکه خیم چې تاسو ته خطر شي شیعه عقیده خطا ناغي د قران شریف ټول اول قران شریف سي کتاب نه مني هغه اي دې په صحیفه اسماني وي او په څو کې اصلي د مسلمانانو د یاري مني دا اسمان سره جوړ کړو اصلي قران امام غائب سره دی لکه امام غائب چرته دی یس کې ناس موږ ته قران شریف څه فائدہ شو علي سي په خپل دور خلافت کې قران سکه هغه بادشاہ حضرت حسن نه قربان شو شپږ میاشتې باسي یو غار دی هغه ته غار د ملاس ورشي ورته وی روز استا تاسو په تقریم وره د خمینی نو دې مار به امام غائب دا ویلي عجل الله فرجه خدا زر راسا ګن عجل الله فرجه اردو پمفلت او رساله څومره چې دي د امام غائب عجل الله فرج خدا زر ما غار مرو ماس انا كان غار مخ مخ كان سمنا بدويات وحسيات انكار كان ودا حفصه او عائشه یادې اولی پلان نیم کلی د روم روم شکست کفا اے بنو امیہ بنو امیہ تمراد دی انا کلی روم نه معنا ده بنو امیہ دا کله معنا ده دا خنا لغت عربی دی نو د حضور نه نقل دی تفسیر یو بل ډله راغلي دي مقابل له هغه ته خوارج وایي خوارج د مسقط او عمان کې دي او الجزائر کې هغه په دې بل طرف باندې هغه علي صاحب تسبق ګوري علی عز وجل او حضرت عثمان صاحب هغه وایي وی کچا یو مسلمان یو ګناهګار چې غټ ګناهګار غټ ګناه چې چا کړ هغه کافر دی همیشه له دوزخ کې یومن قد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه دا سه آیتونه پیش کوي په دلیل مشبهه دي مجسمه دي یو دنه راغی ته باطنیه وي او د قرآن شریف په ظاهر مطلب باندې څوک نه پیږي اصلي د قرآن شریف جدا معنا راغی ته باطنیه دا نه چې د قران شریف هغه مطلب نه دی دا د چې مو بل دا اشاره دا قواعد د اسلام سره موافقت لري او باطنی او جدا قوم دی انوی دا صلات نمراد صلات نه دا نوز دی دا سبل سو شیط مراد او زکاة نه زکاة نه مراد بل سو شیط مراد او لا تقرب الزنا زنا ته نه نږدې کیږي دا زنا یا خراب خزدونو په مکه مکرمه کې نو حضور پاک صحابه ان قران شریف کې راغلی چې دا خزي کرامه ده دې ته نه دا خلک چې دوستانه کوي یا تعلق جوړ کړي نو صوفیا کرام تفسیر صحیح را حضرت تانوی سے تفسیر کې به ترجمه کې نو به لا ملک مسائل السلوک ودین التصوف او د سلوک دا مسائل معلومي دوی پس تا غمانانا چې کوم ظاهر د قرآن دی هغه والی مراد دی هغه نه پس په اشاره لکه ابن عباس دا تفسیر مثالونو کې ورته ما خوندلو دا فهم دې چې خدای چا لور کی او دا د نور د بصیرت علامه را خدا نه چې دا اشاره دا مراد د خدای دی نه دا ته معلومیږي یا مثال ورته خیم چې پیښ هم په قرآن شریف کې هم په حدیث آیات کې دا ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره خدای تاسو ته حکم کوي چې دا غوالا لکه ناغه مړی بس تاسو جمع دي شم دا مراد دي چې څنګه قرآن شریف کې نو صوفیان ته دا مراد نه تدین اشاره تم دا معلومیږي چې نفس کشي وکړه حیواني صفات ځان نه لرکا دا خواهشات نفسي دا د انسان قاتل له نو چې دا لرکي ځان نه تاسو له حیات حاصل شي جون نظر کې حاصل شي كذلك يحيي الله الموتى حيواني صفات د غو خبره حرص لالچ هم داسې به سره سره دل د حلال او د حرام تمیز نکول دا ځان نه لرکا تا ته د حیات او جن حاصل شي ودا د قران شریف نه اشاعه او لمشوا دا سنون چې دا د قران شریف معنا ده باطنیه وای نه وا ما نه لاله شي نمبر دا وا په واله باندې جمع شي دی د دې دا معنا نه چې نفس کوشو کا نتا ته دا نفس په خپل او په چې زما قاتل اصلي خواهشات دي خواهشات نه معلوم دي دا اوس دا دمه چې څوم دا معنا وي دا غلطي ده یا حدیث شریف کې حضور پاک وایي ان الملائکه لا تدخل بیتا فی سورۃ نوکل ملائکی د رحمت هغه کور ته نه نوځي چې کوم کې فوټو ځوان دي یا سپی پکې چې کوم کور کې سپی وي او فوټو وي نو ملائکی نه ورځي حدیث هم دا معنا ده لکه زو ته چې پیښو کور دې سپی دې فوټو دې اوس باطنیه چې کوم غلط خلق دی هغه نه د کور نه مراد کور نه دی کور نه مراد زړه دی او سپینه مراد حیواني صفات دی او صورت نه مراد محبت د دنیا دی نو ته د خپل زړه نه د درندګانو صفات باسا او د هر صفت لرکا مستازړه ته ملکی نور داخل شي نو سپی منه نه دی سپی ساته خیر دی فوټوګانم ساته ویرا ملایان د قرآن شریف په معنا نه دی پیشوی د حدیث د حدیث دا معنا نه چې کله سپی ساتل خونی یا فوټو کور کې ځوان دور خونی دی وی دا خو د ظاهر نه د خلق معنا ده دی ته حقیقت سپی وی د حدیث مراد دا دی چې زړه کې زړه د حیوانات صفات باسا حرص لالچ او د دنیا محبت درکا دا وای تا تا دا نه وای چې سپی او کتوګان ساتم دا د باطنیه معنا دا غلطه نه او که سړی دا وای صوفیا کرام دا وای په اشاره چې نه کور خندا کور د کور کې سپی ساتل خنوي کوټي ګړندون خنوي چې څنګه حضور پاک دې دغه مطلب دی دا د دین عالمانو د زرګانو دا ته معلوم خو اشاره ته دا معلومیږي چې زړه د حرص او د د درندګان صفات واس دا د اشاره په شکل وي او دا نه چې دا مراد دی د حضور په معلومه شي نو کو څوک وایي فقره صوفیا او کرام او د باطنی فرق دی دا د روح المعانی کې بحث کوي تفسیر د باطنیه او خطا او کوم اشارات او مسائل چې صوفیا کرام زمون سادات معلومي هغه خو هغه راوی د نور بصیرت علامه ده مسائل ته معلومي هغه بیان صحیح دی او د باطنی او خطا دی نو قرآن شریف د فهم لپاره دغه علوم ضروري دي هغه دغه تقوام ضروري ده که مخکې د سړي عقیده خرابه هغه قرآن شریف آیات معنا د هغه تابع کوي دا غلط تفسیر دی قرآن شریف تفسیر او د مفسر د پاره کوم علوم ضروري دي د چا تفسیر صحیح دی او د چا تفسیر صحیح نه دی ما بیان کړم تیر شو دا یو لوی بیان دی هغه سړی دی ډیر دیږي خو زه ته چونکې مباحث کې اوس اختصار کوم چې د قرآن شریف ترجمه شروع شي نو کوم من درته وګم بحث کوم کوم بحث هذا قرآن شریف دا علم متبارک دی قرآن شریف کې څومره علمونه دي یو دا مسله ما د قرآن شریف د معجزات په سلسله کې ویلې و دلته دا قرآن شریف په جدا موضوع کې بیان دا په معجزات کې په دې باندې بحث کړ او د تفاسیر بیان نن چونکې د قرآن شریف تعلق تمام خلق سره دی دا چې علمونه یا یا زر علمونه معلومون دا د هر سړي کار نه دی قرآن شریف کې د عام خلق د پوهې لپاره څومره علمونو ته اشاره کیږي چې هغه د عام شخص خلق سره تعلق لري مشاور علی الله صداغی بیان کړی په قرآن شریف کې هغه علمونه چې د عام خلق سره تعلق لري هغه پنځه علم دي هر آیات چې د قرآن شریف ګوره د دې یو یو په دې علمونو کې به کم از کم د یو علم سره تعلق وي اول عقاعده عقیدو بیان د قرآن شریف عقیدی تخپل یو لوی علم دی د خدای د ذات او د صفاتونو خدای سره چې څه قایږي او څه نه قایږي د پیغمبرانو او د پیغمبرانو پیغمبري څه ته وایي د پیغمبر کوم صفات پکار دي د قیامت متعلق د جنت او د دوزخ د ملائکو چې کوم سيزونه د عقیدو سره تعلق لري دا د یو علم د نام دی راځي چې هغه ته د عقاید علم دی ځکه قرآن شریف د عقیده اصلاح اول کوي ذهن علم الاحکام د مسلې بیان د لمونځ د زکات د حج د روژې د طلاقو د نکاح د هبې د میراث دې ته فرعي مسائل وي بيع او شراء حرام او حلال روا او ناروا دا هر یو د دې ځلانو دې دروازه د علم الاحکام